دغه بل لیک زموږ اورېدونکو بشیر احمد عبدالله او عصمت الله رالیږلی او پوښتنه کوي وایي که یو سړی په روژه کښې خپل غاښونه په برش او کریمو پرېمینځي روژې ته نقص رسیږي او که نه حضراتو که داسې وي چې دا کریم د ده څخه تېرېږي نه نو دلته کراهت و فساد هېڅ شی نه دا هغه تطهیر د فم دی د خولې پاکول دي دا جائز دي نه مسئله د مسواک کې راوړي د مختار او نور کتابونه وایي که داسې وي چې یو سړی پس له ماپښینه مسواک مستعملوي مازدیګر یې مستعملوي یا تر زوال د مخه نو که څه هم دغه مسواک اخبر دی یعنې لوند دی هغه د ده اثر وخل دا په خوله کې ښکاره کېږي لا هم دا وده ته جائز بلکې هغه مسنونه طریقه ده نو دا خوله بیرون بله کېږي یعنې داخل د بطن شی نه دی ځکه چې اوبه په خوله کې واچوئ روژه نه ماتوي نو د دغه قسمه په دې کرمو باندې که دا خوله مینځي او دا در څخه تېر نه شي نو هغه تیزي و خوند که سم په خوله کې پاتې شي سړی محسوس کړي روژه نه خرابوي والسلام